بېشکه من نازل کړی و تورات فیها هدن و نور چې په دې کې هدایت او په دې کې رڼا وه الله ته رسېدو لپاره د وصول الی الله طالبانو د هدایت لپاره دا کتاب راغلی و نو په دې کتاب کې هدایت و و نور او په دې کې رڼا وه چاته چې شکوک شبهات او مشکلات پیښو د هغې لپاره د رڼا کار یې کوو په دې تورات باندې د بني اسرائیلو پیغمبرانو به فیصلې کولې یهودیانو لپاره به فیصلې کولې او په دې تورات باندې به ربانیون والاحبار د یهودو چې کوم پیرانو درویشانو او کوم عالمانو هغوی به هم په دې باندې فیصلې کولې تورات عظیم الشان کتابو یو عظیم الشان دستور العملو ډیرو زیاتو پیغمبرانو اهل الله او علما پیران په دې کتاب باندې عمل کو و نورن او په دې کې رڼا وه حق طرف ته پکې هدایت او یو خاص نور پکې و دې کې یو اشاره ده چې موجوده وخت کې تورات منسوخ کیږي د تورات شریعت منسوخ کیږي نو د دې وجې نه نه چې ګنې دې کې د تورات نقصان بیانېږي چې هغې کې نقصان و تورات کې نقصان نه و د تورات چې کوم عظمت دی نو په هغې کې کمې نه و بلکې د زمانې تېرېدو سره احکامو کې تغیر او تبدل ضرورت پیښیږي په دې وجه باندې تورات او شریعت تورات منسوخ کیږي کني تورات خو اوس هم د الله نازل کړی شوی کتاب دی په دې کې بني اسرائیلو لپاره اصول هدایت ذکر دي یو خاص نور دی پکې روحاني طور باندې په زړونو اثر کوي خو په تغییر د زمانه باندې د تغییر د احکام او ضرورت پیښیږي دې وجه نه بدلیږي کني تورات کې څه نقصان نشته يحكم بها النبيون حکم بکو په دې باندې النبيون پیغمبرانو الذين اسلموا هغه پیغمبران چې د الله حکم منون کیو اسلمو حکم منون کیو کمه پورې چې تورات منسوخ نو شریعت تورات منسوخ نو نو هغه وخت پورې انبیا د بنی اسرائیلو او د هغې نایبانو د هغې عالمانو د تورات مطابق به فیصلې کولې د پیغمبرانو نائبان دو قسمو للذين هادوا والربانيون والأحبار في بے ولأخي خلق لا هادو شغي یہودیانو سنة خلق والربانيون والأحبار الرب ولا كسانو او احبار عالمانو ربانیون یو احبار دوا ربانی رب طرف ته منصوب هغه بنده چې نسبت رب طرف سره الله والا او احبار د حبر جمع ده د يهودو په محاوره کې عالم ته حبر ویلی شي نو اگر چې دا خبره ښکاره ده چې کوم الله والا دی خامخا به ده ته د الله تعالی ضروري احکام و علم حاصل وي کنی بغیر د علم نه عمل نشي کېدی او بغیر د احکام الهیه د اطاعت او د عمل نه یو بنده الله والا جوړېدی نشي دارنګ د الله په نس باندې عالم به هغه چا ته ویل کېږي چې د خپل علم مطابق عمل هم کوي کنی عالم چې احکام الهیه نه واقف وي سره د دې فرایض او واجباتو باندې عمل نه کوي خیال ورته نه کوي د الله په نس د رسول الله په نس د جاهل نه دغه عالم بدتر نتیجه دا شوه چې هر الله والا عالم وي او هر عالم الله والا وي خو دې ځای کې دواړه جدا جدا ذکر کړل په دې کې یو تنبیه ده چې اگر چې الله والا لپاره علم ضروري او عالم لپاره عمل ضروري خو چې په چا باندې د کوم رنګ غلبه وي د هغې په اعتبار ورله نوم ورکولی شي نو د کوم بنده توجه چې زیاته عبادت عمل او ذکر کې وي او علم دین صرف په قدر ضرورت حاصل کړي هغه ته به رباني ویلی شي رب والا لکه موجوده وخت کې شیخ مرشد پیر وغیره نوم چې ورکولی شي او کم بنده چې عملی مهارت پیدا کړي او خلق احکام شرعیه باندې پوهی دې خدمت کې زیات مشغولي فرائض واجبات سنت موقت نه علاوه نفلی عبادات ته زیات وخت نه ورکوي دې ته حبر یا عالم ویل کېږي نو خلاصه دا شوله چې په دې کې شریعت او طریقت او علما او مشایخ د دې اصلي وحدت او یووالی بیانېږي چې شریعت او طریقت دواړه یو بل سره لازم ملزوم علما او مشایخ پیران دا یو بل سره لازم ملزوم دي خو طریقه کار او غالبه مشغله چې د کمه رخته شوله بس اقا نوم به پرې ولګېږي نو علما او صوفیا عالمان او پیران دا دوه جدا فرقې نه دي بلکې د دواړو مقصد زندگی د الله او د الله د رسول طاعت او فرمان برداری ده او طریقه کار جدا جدا دی دا نه چې کړي پیران جدا خلک دي او عالمان جدا خلک دي ربانیون د یهودو پیران ربانی یا ربانیون دا د یهودو پیران شو او احبار د یهودو عالمان نو د دې دواړو نه طلب شوی و چې حفاظت د تورات به تاسو کوئ نو دوی څه وخته پورې حفاظت کړی دی او د دې نه پس د تورات په حفاظت کې چې غفلت وشو د غفلت په وجه باندې تورات د دنیا نه رک شو اصلي تورات نشته د دې په مقابله کې د قرآن د حفاظت ذمواري په خپل الله اغشتې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون په تاکیداتو سره الله فرمایي چې بېشکه منګه قرآن نازل کړی دی او منګ د دې د حفاظت ذموار یو موږ به حفاظت کوو نو د قرآن د حفاظت ذمواري الله اغشتې ده په څوارلس سوه کاله کې زره ور فرق پکې رانغی او د تورات او د انجیل د حفاظت ذمه الله نه ده اغشتې بلکې د هغې زمانې درویشان او د هغې زمانې عالمانو ته وسپارل شو هغوی یې حفاظت ونه کړ روک شو بما استحفظو من کتاب الله په دې وجه چې طلب ته حفاظت شوی د دوی نه د کتاب د الله وکانو علیه شهدا او دوی د دې کتاب خبرګیره باندې مقرر حفاظت باندې مقرر فلا تخشوا الناس پس ما یریږي د خلقونه واخشوني او زمانه یریږي الله و ایمان یریږي او د خلقونه ما یریږي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما اخلي پایاتونو زما باندې پیسې لګي د دنیا مال او دولت په دې باندې ما اخلي د الله حکمونه یهودو به بدلول رد و بدل به پکې کو او پاغې به د خلکو نه پیسې اغشتې نو الله وی زما حکمونه بدلول مه کوه په دې باندې پیسې مه اخلی ځان له دنیا او آخرت مه تباه کوه ولا تشترو بآیاتی ما اخلی تاسو په کتمان په پټولو د آیاتونو زما ثمنا قلیلا پیسې لري ډېرې پې واخلئ نو ټوله دنیا متاع قلیل د آخرت په مقابله کې خو ټوله دنیا لږه ده نو لږ یې مه اخله او ډېر یې مه اخله د الله آیاتونه مه بدلوه د دې آیات تعلق د ختمونو سره نشته د دمونو سره یې نشته هېڅ تعلق یې نشته هغه ځان نه مسله ده دمونه اچول په هغې باندې شکرانه اخېستل یا ختمونه کول په هغې څه اخېستل دغه مسله جدا ده او ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا د دغې مسلې سره هېڅ تعلق نشته دغه مسله مخکې تفصیل سره کړې ده ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما اخلي تاسو په آیاتونو زما باندې ثمنا قليلا قیمت لږ بدلې لږې په ما اخلې لږې او ډېرې ټوله دنیا لږه ده ما اخلا چې الله نازل کړي احکام واجب نه ګڼي فیصله پې نه کوي د هغې خلاف فیصله کوي نو دا کړی کافر او د ده سزا همیشه لپاره جهنم ومن لم يحكم بما انزل الله هغه چا چې فیصله ونه کړله حکم یې ونه کړ بما په هغه قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی الله قرآن نازل کړی دی او د قرآن فیصله یو بنده نه اخلي او د کافرو فیصله اخلي نو که ځان ګناهګار ګڼي نو عملی کافر دی او که ځان ګناهګار نه ګڼي نو په عقیده کافر دی او جهنمي دی عملی کافر خو مسلمان دی خو عمل یې د کافر وکړ نو د کفر فیصلې ته حق ویل او په هغې خوشحالېدل دا سړی کافر کوي ومن لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې حکم او فیصله نه کوي بما په هغه قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی والسن بالسن غاخ به استیشي په بدل د غاخ کې والجروح قصاص او زخمونه په برابر دي د خاص زخمونو شریعت اندازې مقرر کړي په برابر دي بنو قریظه او بنو نذیر مدینه منوره کې د یهودو دوه ډلې وې دا بنو نذیر د دوی روب داب شان شوکت طاقت زیاتو او بنو قریظه کمزوري نو دې دواړو ډلو خپلو کې یو سمجوته کړې وه بنو قریظه مجبور نو د بنو نذیر نه که چېرته دی سړی وژلی و نو د هغې نه به یې قصاص اخېسته د سړي په ځای به یې سړی وژو او د هغې نه علاوه خونبها یعنې دیت به یې ترې اخېسته او که د دې معاملې عکس به وشو بنو نذیر به ولګېدل بنو قریظه نه به یې کتن مړی وکړ نو بنو نذیر د بنو نذیر سړی بنو قریظه ته به نه ورکړی کېده قصاص به پکې نه صرف دیت او خونبها به یې ورکوله او هغه هم د بنو نظیر د سړي نه په نیمه به یې ورکوله یعنې بنو نظیر زورورو که دوی نه به مړی وشو بنو قریظه به ترې مړی وکړو نو د بنو نظیر د سړي په بدل به یې سړی مړ کړ او دیت به یې پوره واغېسته او که بنو قریظه کې به مړ شو نه کمزوري وو نو هغوی له به په بدل کې سړی نه ورکو قصاص پکې نه و دیت به ورکو خو هغه دیت به د ځان په نیمه ورکو چې هغوی نه به څو نارشته د هغې نیمه به یې ورکول نو دې آیات کې د بنو نذیر د زورورتیا د روب داب او د اغلا غلطي د دې نه پرده پورته شوله چې په تورات کې خو قصاص دی برابروالی دی او دیت چې دی نه هغې کوم برابروالی دی دا احکام خو په تورات کې شته نو ولې د خدای د حکم نه د مخ واړو دا د خدای د حکم نه مخ اړول او چل ورکول داسې چل ورکول دا ظلم دی دا کفر دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون دا يهود بنو نذیر بنو قریظه دی خو کافر شوي دي پرې چل باندې وكتبنا عليهم فيها من مقرر کړو پر يهود باندې فيها په تورات کې ان النفس بالنفس نسبت نسبت قتل ولشي په بدل د نفس کې والجروح او بدلې د زخمونو قصاص برابر به وي داسې نه چې د بنو نظیر به دوچند وي او د بنو قریظه به یکچند وي فمن تصدق به فهو کفارة له چا چې تصدق وکړو یعنی یو سړی چا زخمی کړو نو شریعت د هغې د قصاص حکم وکړو نو دې زخمی سړی وې وې زه قصاص نه اخلم اما بخلې دې چې وې ما بخلې دې نو د دې مظلوم د دې زخمی د پاره دا کفاره شوله د ګناهونو کفاره شو الله به وبخي فمن تصدق به هغه چا چې معافي وکړله د دې خپلو زخمونو فهو کفارة له نو دا د ده لپاره د ګناهونو کفاره شوله د دې زخمي بنده ګناهونه پې الله معاف کوي ومن لم يحكم بما انزل الله هغه چا چې فیصله ونه کړله بما په هغه قانون انزل الله چې الله پاک نازل کړی دی فاولئک هم الظالمون نو پس دقه کسان ظالمان دي وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم پر لپسې دا غوی په نقش قدم باندې من را لېږلې دی بعیسی ابن مریم پخوانو پیغمبرانو په نقش قدم عیسی علیه السلام هم تشریف راوړی دی وقفینا علی آثارهم دا هغوی پسې د هغوی په نقش قدم پرله پسې موږ رالیږلي دي بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې دوی د بیبي مریم دی مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکي دي لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د عیسی علیه السلام نه مخکې دي من التورات چې هغه تورات دی عیسی علیه السلام په خپله د تورات تصدیق کړی دی وآتیناه الانجیل موږ عیسی علیه السلام په انجیل کتاب ورکړی دی فیه هدی و نور نو په هغې کې هدایت او پکې رڼا وه وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه فكار دي چې فیصله وکي اهل الانجيل انجيل وعلى عالمان بما انزل الله فيه فاغ قانون چې الله په انجيل کې را لېږلی دی وانزلنا الیک الكتاب بالحق موږ نازل کړی دی تا ته کتاب په حق باندې په سچ باندې تا ته کتاب نازل کړی دی حق او سچ دی مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکي د هغې کتابونو نه چې د قرآن نه مخکې من الكتاب د کتابونو نه و مهیمنا او قرآن نگهبان دی حفاظت کوونکي دي نو فاحکم بینهم پس فیصله کوه د دوی په منځ کې بما په هغه قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی ولو شاء الله لجعلكم امه واحده کچر الله غوښتلی لجعلکم امه واحده نو تاسو به یو امت جوړ کړی وی الله ته څه ګرانه نه وه چې دا ټول امتونه یو کړی وي یوې ته جوړ کړی وي او د ټولو لپاره بس یو کتاب مقرر کړی وي خو داسې الله ونه کړل ولې ولکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن الله په تاسو امتحان کوي فیما په هغه څه چې آتاکم چې تاسو ته یې درکړي دي آزمایش مقصد دی څوک هغه خلک څوک دي چې د عبادت حقیقت نه واقف دي او هر وخت د الله حکم ته غوږ ایښی چې کوم حکم راځي چې عمل وکړو مخکینی شریعت او مخکینی کتاب دې ته هر څومره چې محبوب و خپل د خپل پلار نیکه دین هر څومره چې به محبوب و خو چې د الله حکم به راغی نو هغه مخکینی محبوب کتاب محبوب شریعت د پلار نیکه هغه محبوب مذهب هغه به یې پرېښودل نو خامخا به مقرر کړی وی تاسو امتا واحدتا یو امت ولیکن لیبلوکم لیکن الله امتحان کوي په تاسو باندې فیما په هغه څه کې آتاکم چې تاسو ته کوم حکمونه درکړي دي فاستبقوا الخیرات پس د یو بل نه مخکې کېږئ د نیکۍ په کارونو کې الى الله مرجعكم خاص الله طرف ته مرجعكم ورتل ستاسو دي جميعا د ټولو فينبئكم نو پس الله به خبر درکړي تاسو ته فينبئكم پس خبر به درکړي تاسو ته بما كنتم فيه تختلفون فهغه څه کې چې تاسو کوم اختلاف کوئ وان احكم بينهم او بل ته فیصله وکړه الله فرمایلی دي فیصله وکړه ته بینهم د دوی په منځ کې بما په هغه قانون انزل الله چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اهواءهم خو ته د دوی د خواهشاتو تابعداري مه کوه وحذرهم د دې نه ځان بچ کوه ان یفتنوکه چې دوی تا دوکه نه کي هم بعضې ما انزل الله الیک د بعضې هغې حکمونو نه چې الله تا ته نازل کړي دي دوکه دې نه کي فان تولوا پس که چېرې دوی مخ واړئ حکم نه مني نو فعلم پس پوه شه انما یرید الله چې بېشک الله اراده لري